لا ينحصر بالاعتراف عبیر عظیم بحث تا چې ستر ډاند یا ماء کثیر چاته ویل شي ډېرې به چې په حکم د بیان دي شدي اخري فیصله په دې وشو الله چې اعتبار کنه مسحت ده کاج ته ده تحریک ته یا تکدور ته یا صبح باندې بنه جوتوي په تحریک په ډرول نه جوتي په کاج باندې کنه هغه چې لاس پلاسوي لاد غزه تلوي لاد غزه عارض وي ا دې غزنه شرعي غاز مراد ده شرعي غاز ده که چې دا سلیر وشت بوته کېږي کنه شپې شپې خپل یا جوړول شي څه کنه دا د انګريزي غاز تقریبا په نیمي باندې چې انګريزي غاز درې فوټه ده او دا یو نیم فوټه سي غاز دا مشه ته تلوینه چې جوړ دي دا په دې نه باندې جوړ دي کنه دا دیر عظیم نختر تلو دا او په حکم دی یبه جاری شو دا کنه هر په ولې مو پړې کسان نه رښتا پشه خداغه لاس په لاس د پوس مخ متبر ده پوس مخ چې لاس په لاس باندې وی کنه که پوس خلیه وراوه او نن نه کنه ورت وو نن یې ګډه ډېره کړې وه او پوس لاس په لاس نه وو په دې نه کام وو بدا کام تلو ده کنه ان الناس به نه ګره چې نن ناس استر ده منیا شه مسله ده یو تلو دا کرانګ ده کرانګ شو ده کنه ګردای دې موت کړلو خپل دې په هو کړلا هغه نه اوداس کې دا اوداس یې کېږي کنه لوند خو ستر ده ستر تلو ده ودا دې کده کنه خپل ته موت کړه دې غور نه اوداس کې دا اوداس یې کېږي کنه صحیح کېږي دا مسمل یې به دې بیا ورکه ټکېږي هغه ته غور ته یې خولې ته وایي چې که دا یې بو د کرنګ سره لګولې وي بیا اوداس نه په صحیح کېږي دا خو یې دې خولې نه اوداس کې دا خو داسې لکه جوم شي که جوم نه اوداس کې یې برو خلې بیا بیا جوم ته ورکه ټکېږي که نه او که د یې بل یې کرنګ سره نه وي لګولې یې به ویله ټیټې وي که نه کرنګ پوسه په ویلوړ وکړه نه بدا تلون او داس کیا ان نه مخ بلا خپل سره دستر ده او چې خلین المسک او دسکه او یبو سره لګولې وي دغه کرنګ سره لګولې دي بدا کنه دغه خلین دغه او دسکه بدا خو جوم ده بدا اګنه دسکه بدا نه صحیح کیږي او کله ولې به په دې پات سره نه لګې ده کنه دا سره کششې چاته چې په لګولې وي کنه ستر تلو ده بیا صحیح کیږي زنه د شي په داتلوي شو غوسخونه جوړې کوم مدارش کی بدی پدې شی بیا اوس او دا څه صحیح کېږي خو بیا استنجا خو نه په صحیح کېږي چې هغه حقیقي په دوه به مردړوي دا په چار ده چې دا توکای په سره څه خلاص وي باندې وی کنه تلو چې ډاک شیا چې کنه هدې کو څه نه پوس مخ وي تلو پوس مو دا څه سره لګول وی کنه هر وخت به دا کړ لاس پلاس شو والمعتبر في الحكم هم كه ان يكون بحال لا ينحصر الا باعتراف ژوروله سمره په چار ده د یبه پوس مخلاص پر سره په چار ده معتبر په ژورول شي دا ده ان يكون بحال چې دا تلو ده په داس حال باندې چې نه ده بربندري په لخل رو خستو کې سره هو صحیح وي چې دا روایت صحیح ده اشتراک وکړه اختلاف ته چې اقوال نه راځه په شی یو کول دا ده چې یو ولښت ژوروله وي بعد کافی ده یو کوم دا ده چې یو غاز دی او دریم کوم دا ده چې له خړ رو خلې چې خاطر نرجه وتیږي لون د غاصې په پته کېږي کنه هدیم لوی ته ترجیح ورکړي چې دا صحیح روایت ده وقولو فی الكتاب جاز الوضوء من الجالب الاخر اشاره الى انه ينجس موضع الوقوع ودا قول د متین په د قدرت چې راو دا او داس به بل طرف نه چې دا ستر تلو وی کنه چې یو طرف را پوي یا بل طرف ته نه را پیږي دې ته چې پلیتی ور پیږي ګرو دا او دا چې بل طرف نه کنه هغه مفهوم مخالف دا څه چې هغه طرف چې پلیتی ور پیږي او عادي کنه راځي کېږي کنه په طریقه دې مفهوم مخالف سره وی چې په کتاب کې اشاره ده دې خبره ته چې کنه هغه دوی د وکو امر درېږي کوم طرف ته چې پلیتی ور پیږي کنه امر دور ده ځکه وایي که چېرې وده او داسې هغې بل طرف نه چاپلتي نشته پښې سمره هذه مردور ده کنه دمره مردور ده کنه چې کومه حرکت کېږي کنه دا لکه چې خاصوي چې کومه حرکت راسېږي دا وړي کتل د سره مردور دي کنه چې کومه حرکت نه راسېږي اې طرف ته کنه بیا د سینه ولا کا وان ابي يوسف انه لا ينجسو ابو يوسف نه روایت ته چې دا ځان نه مردور الا بظهور الجهت به مگر وتا چې پلتې کن اثر په جواب شي خوان یاران بي جواب شي وته مردرجي کلمه اجاري لکه بیون دی به فتوا په دې دو کنه چې دا کوم کوم مرئی وی که غیر مرئی وی کنه چې څه پر اثر یې نیوي جواز شو دا یاد نمبر دوړ او نه ته یاد نمبر دوړ کنه لکه به یو دی به کې ونه حکم ده اځي کاو داس کړل شي قال وموت ما ليس له نفس سائله دا ټول بمبري قسمي نه دي ولاکه به رام شو ونحو يدي په شان چې په دمزکه شي کوم شي نه کنه حشرات یې سیږي کنه لکه کرلای شو جنګټون شو کنه دا چې په یبه شي مرشي دا یې بنه مردړوي وقال شفیع رحمه یفسده امام شفیع چې مردړوي فساد نو ته تنجس مراد مردړوي لأن التحريم لا بطريق الكرامه آية للنجاسة هذا دليل ده چې دغه شي کنه حرق حرام ده ا مچونه د بمبرونه د لړمونه دارنګ د میاسې د کوټه کنه ا دې کنه حرق حرام ده او کی مشي کنه چې عقل یې کنه حرق یې حرامي او د کرامت ته وجنه نه چې هغه شی معزز وي عزتمن ده کنه ا بزرګي و کرامت ته وجنه نه لکه د انسان حرق حرام ده و دا نه چې غشې مردوړي دي که نه بلکې د کرامت ته وجه نه چې دا که نه ډېر مکرم ده ډېر عزتمن ده که نه دغه د که نه خوړل نه شي چې دا که نه خروب ته راول شي نه کوم شی که چې عقل یا خرومي خو د کرامت ته وجه نه نه بیا دا علامات یې مردوړولي وي که چې د خی مردوړ ده ان جسد دی وجه نه کنه د خروکې به خروم وي د حاصل چې د څنګه کنه اما ضروري علامې دوی دي په خلاف دی کې چمچی دی مچی نه او چمچی دی میوه نه لأن فيه ضرورت ځکه چې په دې شي مجبوری دو په دې ضرورت ته مجبوری دو داسې مچی به کنه پیسې او کې به نه بنوي چې پښتې ته یواري مچی په شمړان وی کنه کله دې وجه نه میر د کې به نمبر دوړو بلی به چې تا کنه پوکي به نه پوجدو نشي و د ا ر ن ک کنه میوه پاشي د چمجي کنه کېږي خامخا کنه دا سه موابي چې ته په یدو نشي چې پاشي چمجای نه پیدا شوه دا چې کله مري هغه راک پټیاو شي هغه راک نه لیک شي او دا وینه روزي کنه دا اجزاوې سره کنه دا په ینه په کنه په په زړه بودا نه وځي په غشه بودا نه وځي کنه په سرمن بودا نه وځي حتی حل المزکا حتی چې حل نه حلول دو از په شو وسای اره وزا میش کنه چې په تکبیر باندې لول کې کنه و دا غرا کاټ کې کنه هغه وینه ووزي ووزي ووزي کنه ا مردوړه وینا کنه چې هغه هغه شم مردوړه وی هغه نو دی لور شي بیا هغه نه ورکنه پوکتا بیا می خوري ځکه خوري کنه چې هغه شم نو مردوړه کړی وینا ور وتلی دو کر الول شو ده اذن ورسیا به شرط نه دغه سهولت تر وسره ده کنه دا ته حیوان به وی کنه چې الول به کې وینا به نو لوزي لکه عناب یو ونه دو اذن کې پونی یې کنه چې د زنوار خوري کنه بیا غیش دا وینه په شکران شي پر غیشه مړه شي کنه دا نه بار وټنګي مړ شي وینه په دې غیشه کران شي کالو لیکه کنه وینه نه وروزي او زنه به داسې حیوان وي چې دمر به کمزره وي چالو یې کې کنه وینه به نه پښه سی یو دوه سوس کې وځي کنه وینه نه وځي دا څه خپل کرور شي اذن ورسیا کنه بیا شریعت د غفل د ځخه کنه چې په خپل محل شوی و خپل اهل یې وي او په خپل اعلی باندې په خاص طریقه باندې الول شي یعنی مسلمان وي یا کنه کتابي وي او تکبیره او یې کنه او چې کوم رګینه کاټ کول شي هغه رګینه کاټ کو مری و رګینه کاټ کو کنه په اعلی باندې په تراشي باندې کنه بسم الله الله اکبر باندې کنه دا کای مقام دی سوینه وتلې باندې کنه وینا کوي نو وتا کنه وتا چې چا دغه فعل وکړو کنه هغه فعل د زفه چې د خپل اهل نه وي په خپل محل شي په خپل طریقه باندې کنه ا دې ویني یستو کې په زوی باندې سنره ودرېدل وینه کوته کنه وته بس دا شای الول ده حتى حل مزکا حتى چې حلول لا مذبوح شای لئن اذا مې دمه فيه زکه چې وینا په شور کدو دیواجی دی ورکولی دی وینا په دې شی وینا وینا وبایدله وینا وینا وتله ځکه مې ته تامر دوړه وی کنه چې هغه وینا وینا وتلی نه وي او مذبوحه پوکه وی چې وینا وینا وتلی وي ولا دم فيها او په دې کې چې وینا ښتانه په دې میاسې شي په دې مچونه شي په دې بمبرې شي په دې لمونه شي کنه په دې حشرات شي وینه شته نه وینه مسفخه وینه خو صاف شي کنه واغه وینه چې سیل ده به لیکن هغه وینه نشته کنه ولا دم فی وینه سیل په دې نشته اې دې وجه نه کنه دا و شي نه دا په یوه چې مرشیا کنه چا کیم شي مرداوی هغه نشته په شي کنه دا پوکتا امر نه بده پوکتا بلکې حرمت ته پر نره وجه کېدل شي که نه حرمت ته پر درې وجه دي کرامت وجه د یو شي کې چې معزز وي مکرم ده عزتمن ده لکه انسان ا د حرو کا حرم ده نجاست یا کنه سبب د حرمت پر حکیم شي چې مردور وي لکه حنزیر کسا ا د یا دکن لور پرنګول کسا دا مردور دي کنه دغه شي کنه حرو کا حرم ده نجاست وجنه او بل کنه د مار دی کې شي کچ په بیشه وخت لري کو په بیشه ژوند تر وی کنه او په بیشه مړ شي بلا یفسده داغه مارګ دی کې شي په بیشه دا یې بل مر دړوي په یې بشه مرګ داسې قید اختراز پرنده که بهر مړ شو یې به ته وروچه ور بیا نه مر دړوي کنه قسمه کې لکه کپ کسا و دف ده و چنګشه کسا و سرطان کې نه قبر کسا چې څومره مخلوقات په دې وچه دي دمره مخلوقات په دې به شاشته کنه یې به باندې دا ماشته دی یې به سپیاشته اوس پیاشته کنه خرینه اوس یو ناشته چې څومره دی یې به مخلوقات ته په یې به کې مرشي اسره یې به نه مردړي وقال شفیع رحمه یفسده الا سمک امام شفیع چې مردړوي یې مگر کب نه امام شفیع نه په دې باندې چې دوا کوم لدی یو دا کوم نه کمیشن وکړي چې یې به مخلوقات په یې به شمرشي هغه یې به نه مردړوي کنه امیر هند کولی دا دا ظاهر مذهب ده کنه او یو کول دا چې اختوا د کبنه د میرا شینه یې بمر دروي هدا مر دا بل کول رخصه لما مره هغه وجه نه چې پوس وجه تیر شو کنه چې دې کنه شیخ روک حرم ده دې چنګ شي کسا یا کې نه کبرون کسا یا کې نه سپیه کسا کنه او دا تحریم په طریقه د کرامت سره چې نه وي د علامات د نجاست وي دا به د مشینه به مردور وي ایتا د نجاست حکم امر نه لګیږي کیم شای کې په خپل معدن شوی باب دې به د نجاست حکم امر نه لګیږي کنه فلا یوتال حکم جهت به به دغه ته حکم د نجاست امر نشي ورکول چې سپر کنه به دغه نه یې سره شو وی نه به شي ورکول حکم د نجاست کبیزه حال مخها دمن لکه یې کسا چې هغه مغز یې کنه وینې شو وی حالا مخه دمو چې ګرځوله وي هغه مغز یې وینه یعنی ورستا یې دو یا دو د سپین و د زیړ په شکل نه خراب شوی دی او دې نه وینه جوړ شوی دو کنه خو دا غوینه په خپل مادین شو په خپل زوی شو اصلي کنه امر به دې ته حکم دی نسب نشي ورکوله چې دا وینه مردوړي دی کنه دا په خپل زوی شو دا مردوړه یې په تو په جیب شي شي او الميز سرکال ميز صحيح كيجي كنا دارنگه كان دانا شاينا تیم شي دا چې په یبه شي ورکو پاشه ویلا نوي ازید د موی لا یستل فلما ځکه چې وینه شي اپ یبه شي سکونت نشي کړلا اپ یبه شي نه یسري تیم شي چې ویلا وی کنه هغه مشا په یبه شي په تک د لا کر بیموروي به مري ځکه چې په مزاج چې تضاد پیدا کیږي کنه اوینه مزاج کنه ګرمي دو اوینه په بدل شي ګرمي پیدا کیږي کنه منی مشه چې دغه یو کنه طبیعت ته او ویره نشته په شکل دغه سړوله وي ته کنه ملا بیډي او ګرمینه ته ملا بیډي ودم هو نجس او د وینې مردوړې خو دی کنه مردوړې خو کنه دې مې مسفخا دي چې په دې شي وینې نشته نه په څو حیوانات ته وندې شول کنه بدا یې به نه مردړوي وفي غير الماء كلا غير سمك يفسدهم یې بنا مسوا چې په دې راشه شي مرشي دا قبول کسا چې ګشه کسا کې نه قبول کسا کنه په چای شي مرشو په شو دې شي مرشو کنه په سرکا شي مرشو بیا آب مردوي کنه به مردوي کوا چې هغه پوس وځي کنه چې دا په خپل مادر شي مردي او کې مشه چې په خپل مادر شي وي ته حکم دې نسب نه ملوي کنه بیا دا خو یې مادر نه وکنه دا په چای شي مردا یا په شربت شي مرشو وي کنه خپل اصلي وطن نه دا به دا مردور شي او که د بله وجه وي چې دا وینه نشته پکې که نه بیا نه مردړه وي وجه د بله دو که نه چا چې مردړه وي نه انعدام المعدن ځکه چې ماده مرک شو دا په پردي دي چې مشوه ده وکیل لا یفسدهم او چا چې نه داغه نه مردړه وي لعدم دم ځکه چې وینه نشته پکې وول اصفح دا ډېره صحیح ده که نه چې په نره شې مړ شي یا که دا ګنګټون کسا یا دا کبون کسا چنګشه کسا کنه هغه نه مردړه وي معدن یې نه ده بیا دواړې وجې کنه د عدم نجست ولا پښور کې شوې بدای مردړوي هدې مو څنګه راځي خدالي دل شي کنه د بل ترجی کنه تعبیر په کیلا سره وکړو چې دا کول ضعیف ده کنه او په دې کې فرق نشته او دغه حال کې فتوا په دې ورکوي چې دا کنه فرق تاسو شي بری پاګه شي وینا ما موجوده ده کنه چې وینا په موجوده وي کنه سایه وینا تاسو شي او ماده نه ده کنه به آد مرګ لوي په دې غي یې به شي دا یې کوی سره پیدا کېږي کله کبون کسا او ګزرا وخت لري په دې به شي کله کله کو چې وي ته روشیا کنه دا غاسه مې دي کنه او بلکې ناس حیوانات چې په کنه پیدا کېږي په وچې به باندې او په یې به شي ګزرا کو و ما یل معاش دونه ما یل مولد مفسدون ا حیوانات چې ګزرانی په یې به شي دا لکه باته کسا یلې کسا دونه ما يل مولد او ما يل مولد نه دی په یوه شپه د کیش نه په دکی په وچې به باندې خو په یوه شپه گزارا کنه مفسد دا به مدربی کې یې بلرا په دې شي ویناشتا قال الماء المستعمل لا يتل احداث بل یو قسم یې به مستعمل وي کنه په مردور یې به بندا داس نه کړي په یوه مستعمل بندا داس نه کړي کنه په مستعمل یې به بدل راګړي یه به مسمه لکه دا به اودسي نه پوکوي احداث نه پوکوي بلتی په دوا قسمه وه یو حبس بلی یو حدث بلی یا حقیقی پلتی حکمی پلتی کنه حکمی پلتی دا نه رکوي کنه یه به مسمه له حکمی پلتی نشي درکوله کنه یعنی کنه به اوداس یا اوداس په باندې کې اوداس نه په باندې کېږي په جنابات سي یا کنه شنه کنه حیث دو نفاذ لوته په دې مستمر یې به باندې لوم بي نه پوکوي خلاف لمالک او شافعي رحم الله خلاف حضرت امام مالک صاحب دا امام شافعي صاحب لره کنه او چې نه په یبه مستمر باندې کنه بار بار او دسینا کا یو لري چې دا وداس وکړو کنه هغه یبه لري چې ورکټ شل کنه بل چې وخت بیا وداس مونږ وکړو پکړل شي بل چې وخت وداس وکړو یا پکړل شي هما یقولان دی فرمایي ان طهورا ما وانزلنا من سماء مان طهورا وچ و طهور چې هادي مبالغه دو طهور هغه شي ته ولکه چې بار بار په کول کړل شي کنه یو ری پوکړې به بیا د پکول شي به بیا پکول شي به بیا پکول شي کنه اته طهور وته ول شي ان طهورا ما یتو غیر مرت ما اخرى طهور هغه شي ته ول شي چې هغه پکوي بل شای یو ری پاسه بل ورنا یو ری پاسه بل ورنا کل قطوع لکه قطوع څه څه دا د مبالغې سره د قطوع فعول وزن ده تیره چکی ته ویل شي تیره چکه چوړه دو یا تیره تیره دو یا تیره چکای ده کنه قطوع هغه ته کې یو شی په پرې کړو بیا دې سره خلی یا وښتې نه وی کنه نه دی په سکنه بل شی بیا په کټ کول بل شی بیا په کټ کوه ته قطوع وته لشي کنه او کدا مر کنه غړن د خلی وی چې ور دې شی په مې کټ کو به دې را کنه خلو په سر کړه نه کټ کول کو بدا قطع ده او قطع نه ده وقال ظفر رحم الله دا دویا مذهب ده وهو احد قولي شفيع ودا یو قول ده په دوی قول امام شفیع صاحب شه ان کان مستعمل متوزین فوا طهورن دا لګوین کا چې څوک دا یې بلګوي که اول نه یو داس وو بدا یې به مستعمل طهور دي دا بیا په کول کړای شي و ان کان محدثن او که مستعمل بیا اوداسه و بیا اوداسه په یبه باندې اوداسه کو هو طاهر غیر طهور بدا مستعمل په خپل پوکې دي خو پوکوین کې نه دي امام ظفر صاحب کنه تفصیل کو چې پر یبه باندې اوداسه چا کړل دا کنه کسای متوزی و دا مستعمل متوزی و اوداسه و بیا کنه هغه سری په یبه اوداسه کو لښته ورکوټ شو کنه بدا یبه توهرا دي توهرا دي بس په دې باندې اوداسه کړل شي په دې دوه حیثیتونه دي دوه جهتونه دي پښه یو د ظاهر دا یو کنه باطن دا ظاهر ته چې څه کنه د مخ یا پوکتا لسینا پوکتی سارا پوک کو پښه پوکې کنه اس پر تین نور لګولې کنه وړې به ولې کړی وي یا بوت چروله ده کنه لوسه په بده اسان دي شوی په پر پر تین نور لګولې لأن العضو طائر حقيقة اندام دې کنه محدث دا پوکتا په حقیقت شوی ای بودا ته یا د جنوب سړي کنه مخ پوک وي کنه ا مردود نه وي حکمن مردود دا چې او علمي نشي کړه شارع دا فیصله کوي چې علمي کې جماعت ته بیرور ګړي علمي نشي کوي کنه ودا پوک انداز دا پوک ته حقیقت شه په اعتبار یې کول ما توارن او په دې له حال باندې به دا یبا پوک دي چې دا به وداس لیکنه وداس باندې وکړو دا یبا پوک یې پوک اندام ته رولاګي کنه په دې باندې یې بنی مدرسې چې په داسر کې کته مردولا نام ته ورولا کې دې کنه دا تو هوره خو نه دی دی چې بل څه کار نه کړ شي هو تو هیر دی ځکه چې اندام پوکو کنه حقیقتا پوک اندام ته ورلا ګوري دي فقلنا بانتفاع توریته مشکل کو په انتفاع تو هرت باندې چې توریت ختم شو دا مې له حال څه تو کنه د نجاست حکمی نه یاد وساتلو وبقای تو هرته او مې حکم کو په بقای تو هرت باندې چې په کوله شته پره کنه ځکه چې اندام پوکو حقیقتا وحسن عملا بشبهين د وجه عمل نه په دواړې شبهه باندې ا دواړې شبهه له حال موسو ته کنه و امام مالک سي امام شفیع صاحب کنه ا د حقیقت ته ګوري کنه چې د مخ نمبر دور د لوس نمبر دور کنه دا یې بکنه ولا په کوین کې ایسا په کوین کې دي کنه ا د حکمي نجست له حال ونسو ته کنه وقال محمد رحم الله دا دريام مذهب ده وهره خو ځکه دی کنه دا یې به پوکې دی مستعمل یې به کنه ځکه چې ملاقات د پوک شي پوک شي سره دا به اوداس سره یا د جنوب سره لوسینا او د مخینا او د پښې پوکې دی او پوکې یې برو لګې دی بیا پوک شي چې پوک شي برو لګې دی کنه خو نه مرده دی لګین دی پوک شي پوک شي را دا ترجوس مردل ولا نه ثابتوي په چار خدا سره کنه چې به الان کما کان به بل کنه ولا په کوین کې به ایسا په کوین کې دي کنه الا انه اقیمت به قربتون لیکن دا یې به حاصل شو دا په دې سره ثواب قائم دا په سره قربت کنه ثواب په سره حاصل شو دا کنه او دا څه وکړلو کنه او د څه په نیت او دا څه وکړو کنه تو ته کنه قربت حاصل شو ته ثواب حاصل شو یا کنه کاودا او د سکوین کوي او ته چې کنه وداس په دې سبونه لور علي لور دا ثواب ده کنه زه بیا وداس باندې کوم نه په دې به باندې قربت حاصل شو ته ثواب ملو شو فتغیر فتغیرت به صفاتهم بدل شو کنه په دې قربت په وجه باندې صفات یې به انا مونږ یې باندې چې اول وکنه ځکه چې د قربت حاصل ولې سره چې ثواب حاصل دي ا سړی نه جسات وځي کنه ګنګي ودا ګنای نه وځي کنه ا د ي وجه نه کنه دا غا بیا نجاست ورګار شو کنه نه د بل سرات نشي په کوله بل وجود نشي په کوله کنه تو هور نه دي او تو هر دي وقال ابو حنيفه وبسم الله امام ابو حنيفه سيب امام بسم الله ورباي كنا كي هو انا جسم مستمر يبو دا مردوري دي كي بيبو كي تاودا سو كنا كنا يا بولو بي دا مردوري دي ا جنابات نه لم وکنه ما ورو لکه څنګه چې بوله من ورو لکنه اباول هو ټیک تو اخو بوله وی مر دوله وی اخو ما ورکا کنه ا جنابات نه ما نه ویل ولا چې جنابات نه ما په شلوم بکنه چې سنجا بهر کو پرتیا نیر پر شاه کنه خدا به د ابو مر درېږي کنه ځکه به کنه ما ورو غوي هر کې د نن به په دې به شې دي نه جنابات نه نه حقيقي پرتی چې هغه بوله دي حکمی پرتی جنابات لمبدل لیکنه یې به دې په وروچه ولې کنه آی به مردورې شولې دارنګه دای با نجست حکم سره ګټ شو د دای په مردورې دي پاور کیاس دي ثم في روايه الحسن عن ابي حنيفه رملا نجاحه غريزه اذن بعد روايه حسن ابن زياد في الامام حنيفه سرنا مردورې دي په نجست غريزه سره سخت مردورې دي کنه بقدر درهم معاف دي په دې ځای کې معاف نه دي او دا د امام حیفا سره نه امام یوسف نه کولا ده چې مردونی په نجسات حیفا سره امام سره روایت ده ابو یوسف نه کړه ده کنه او په خپل د ابو یوسف کنده کول او مذهب ده چې مردونی خو په نجسات حیفا سره لمکان اختلاف ځکه چې په دې شی د مجتهدین اختلاف راولو کنه څوک چې پوک دي څوک چې مردونی دي څوک چې کنه پوک چې پوکوین چا دي کنه نه پکې مشه چې اجتهاد پښوي کنه او مجتهدین یې کنه اجتهاد مجنون په شوي به هغه نه مسله شي چې تخفیف پیدا کیږي کنه نو چې کیسه چې مرکه ته شي کنه دا کیسه مرکه ته وته کنه چې دا غړم ده شو کنه مردوړي خالق کې مردوړي دي فتوا دی امام محمد په کولو کنه چې طاهرون غیر طهورن په کې دی په کوین کې نه دي کنه مستعمل به په خپل په کې دی په کوین کې نه دي په دې باندې فتوا ده او احتیاط نه په چار دا کنه ځکه چې د دوه لوی امامون امام ابو حنیفه صاحب او امام یوسف کنه هاي مردوړي بلی اسیا مردوړي بلی کنه ا په خپل مسلک باندې په خپل موقع باندې ویلوړ دي کنه اې دې وجره دا مخې سون مې لیدلې دي کنه چې ولاس په کوو کنه به په چک دی وته کښینستو کنه ا دې کې دا ولاس په چک دی بلوسو کنه بلکې دا مې کې لون دې کنه پرېړه وتی شو یا به شګه وتی شو کنه ا به سماله به کنه اګه ته پرې وتی چې ډوګ نر ور دي نه کنه خته به دې به شو کنه او مخ به کنه زون وریا کړه وځه چې په سیرات ته کنه خام خراب یږي کرکټ سره پروايي ما کنه خو زون بچو نه سته کنه اختیار پچار ده